جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال هغه تدا آیت راوړو لن اخر الله نفسا اذا جاء اجلها هر یو نس په خپل نیټه باندې مري نبی اسلام په خپل نیټه باندې مړ دی او دا صورت دریش پیته دی نو معلومیږي چې د محمد رسول الله عمر او نیټه چې د نغدریش پیته دی الګ دې معصوم دې بالون او خيار سره دې پلا رضی دغه معصوم نور معصومان لبي کې دې لبي نه کوي په تول لبي نه کوي امام نووي رحمت الله علیه بارک هم تار کې ذکرې متا سو واقع ویلې وا معصومان راکاګو د جړل قرآني وی یاد دې کنه دی خبر زه چې د مور سره د غری خوا کې ناسم غټ لرګي ور نالي نظما مور ته واړو واړو لرګي د لاندې کی ناسې نه کدا غټ خلک ور نالي یو موږ ته الله د لاندې کی دی نه ریګما اما شوم ته وای او ته ما ته نصيحت وکبالول وته وای نو هغه ته نصيحت کړې دی وی ارد دنیا تجهز بنت لاقی مشمرتن علی قدم وساقی په پاندای پاندای باندې چې دنو پنسا پور تکړه دا فل دنیا بباقیت لحین ولا حی علی الدنیا بباقی یا قوت ژوندې دنیا بدن واستل شي یا دا چې تب د دنیا نه چې دنو غلړ شي دنیا بدن نه چې دنو پاتې شي فضیل ابن عیاض رحم الله مشهور ډاکی ډاکو د دې آیات په وجه باندې چې دنا ولی الله هغه د ډاکو نو توبه باطل لګي ولی الله ګرځیدل نه زر کوم مړه نه شه ما حق امرئ مسلم ندی د مسلمان سړي حق له شی او یوسی فی چې د لپاره څه شی موجود چې په کې وصیت کوي یبی تو لیلتین چې د دوش پی کدی تیری کې الله وصیت مکتوبه نندو مگر چې وصیت د د در سر خوا کې چې د نغلی کلی شی پروتي پیر شوی یعنی داسې یو سیزی چې هغه کې د وصیت پکاري ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ذکر نبی اسلام نه دا خبر اوریدلا نو ما یو شپم نه تیر کړی قال ذلک الا وعندي وصیتی مگر ما سره ما وصیت چې دا موجود دی وای ها رسول الله صلی الله علیه وسلم خطون را کاغل خطونا وی هاذا الانسان دا انسان دی و هاذا اجل او دا د مرګ په بینما هو کذالک دې د کثیر جاء الخط الاقرب د نزدی خط راشي چې هغه د مرګ دی او د امیدونه چې د نړۍ شي د حدیث کې وضاحت وایو دا نیت کې نه او دا چر چا پیر د اجل دی او دا حوادث دي دا نیت کې دا کرخي یو مصیبت راځي پر انسان اخر یو مصیبت راګیر کی دا اجل و تراورسی او د امیدونه دوم ردیر دي چې اجل په مخ کې دي او امیدونه بار کې دن اگر رسول دي چې دا وقوم دا وقوم دا وقوم ورسول الله صلی الله علیه وسلم اذا غاب ثلث الليل کله چې درې مې تا د شپې چې د هغه لاړه قام او پاپ دینو لکه دولس غنټې شپه دا نو درې مې څه څه خو سرور غنټې سو غنټې دا به چې ختم شي ودبو یو را پاتې د فقالا یا ایها الناس اذکر الله وخلقو الله یاد کی دوه رکعات کوي خو کوي او د کېدو ټیم کې کوي چې نشي پاتې دی او د کېدو ټیم کې دوه رکعات کوي بس کوي دوه رکعات کوي اخر آیات وای دا هم چې کا کیږي لکه د سورته بقره اخر نه آیات تهجد په ځای کې کی خو کوي ډیر خشې دی قلت یا رسول الله انی اکثر الصلاۃ علیک ما اے دا الله تعالی پیغمبر زه پتا باندې ډیر درود واما فکم اجعل لك من صلاتی تا بتوې ما نبی علیہ السلام اذن تخفا همک ويغفر لك ذنبك چې دا کار دیو کو نو ستا ټول غم به الله تعالی چې دنه ختم کی ټول ګناونه بدل الله تعالی چې دنه معاف کی للرجال ویل دي باب دې په بیان د مستحبواری د زیارت د قبرونو کې د نارینه او د پارا نه چې د زنانه او د پارا وما یقوله الظاهر او کم چې زیارت لړ شي ملاقات لړ شي د قبر نو دعا بږي هغه دعا د ذکر کوي ماشاء الله څنګه تنظیم دل شي تاسو په اړه کې وایي چې نبی د حکم نه ما ادا نه کې اغزال خبره ده دا مفهوم مخالف په عباراتو کې معتبر عباراتو کې معتبر اچھا بھائی معتبر پر عباراتو کې جدن هغه معتبر نو دا یاد اوسه تا کنه باب دې په بیان د مستحب والی د زیارت د قبور کې د نارینه او د پاره و ما یقوله الظاهر او کم چې ملاقات د قبر لړ کې دې بسو یې ها وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت نائدکم عن زیارت القبور فزوروا ما من کړو تاسو د قبرونو د زیارت نه فزوروها نو د قبرونو زیارت چې دن هغه کوي معلومیږي چې دا خطاب د امام نووي ته په نسبت نارینه او ترینه چې زنانه وته دي اول کې نبی اسلام صحابه منې کړو ځکه نوې نوې چې دن هغه د شرک نه بند کړو نه اصل شرک کې پیدا نه ولې قبول ده بیا دا ورس ورور وې دې وسلې ناری نه دې نه نه باندې تاسو باندې کې وړاند نه دې ها وای ها دا الفاظ په ګرالل دي دا آخرت یادې او دنیا نه بے رغبتی پیدا کړي او بل په کې مې ته دعا دا غټي مخل په کې ځان باندې نشته ځان ګول ټیلی نشته لري جنډي په کې نشته فإنا تزهد دنیا تذکر اخرت او بل مې ته دعا وای ها نبی علیہ السلام تیرې د پس قبرونو په مدینه کې په اقبال علیهم بوجیه ته مخ راو او فقال السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر تاسو موږ نمک کې موږ درپسیو خدا سلام د دعا دی دا دلیل د دین چې مړی اوري مړی هل انت الا اصبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيتي حضور نمازی معرف الحدیث کی کی فاتح افغان صحیح طریقہ لکلی دی دا دعا دا ولی دا باب دې په بیان د ناروالي د تمنا د مر کې به سبب زرن نظر بي په سبب دا تکلیف سره چې د باندې راشي ولا راس بي نشته باک په وختونو د مر کې له خوف الفتنه فی الدین چې فتنه په دین کې کنه د دین د فتنې نه لري چې اوس خلک خرابوي بس الله سبحانه و تعالی راکنه بس تمنا دې نه کیو تن تاسو د مرګ یا خو بنی کی کون کې نو فلا لو یزداد شاید چې نیکه به سیوا کی وای ما موسی ان یا ګناګاری فلا لو یستاتب شاید چې توبه ووازی وای هو روایت مو وای کنه ها یوی روایت وفي روايه ټول دی وای وفي روايه سلفو چې کوم مخکې تیرتی مرشي وی دي مزه وغیتلی دي ولم تنقصم الدنيا دنیا دا غید اجرون سن دي کم کړي وا ان اصبنا او مونږ چې دنو ورسید دي مونږ دین دي مال انا جد له موضعان چې نو مونږ دا غید پر ځای الا تراب مگر خاوري خاورو کې خو چې سو ګرا پټ نه کی یا خاوري بس آبادای به کو ولولا ان النبي صلی الله علیه وسلم نهانا ان دعا کچره دانو چې نبی زموږ منع کړی حدیث مطلب دا چې زمون ملګری هغه غریبان لړل نو اجر ټول ځان سره وړو موږ له الله اوس پیسې مال دور راکړې دي چې هغه کې دي چې دا اوس نه موږ ته ادای کیرا تاسو هغه مزید یو اخلي مزید یو اخلي اب خاور کې اوس لګو به تبادای کو ودا کو دي تاسو ته اوس وره چې دی وخت کې نو بس سره خبره بچا سبحانك اللهم وبحمدك